او کم خلک چې سود خوري دا غوي حال د هغه سړي په شانت وي چې شیطان پلاس ورولو سره لیونه کړی وي او په هغه باندې د داسې حال راتللو وجہ دا دا چې هغه وایي چې تجارت خو هم د سود په شان یو سیز دی حال دا چې الله تجارت حلال کړي دي او سودی حرام کړي دي نو چاته چې د خپل رب د طرف نه دا نصيحت ورورسي او د بیا د پاره د سود خوراک نه منشي نو سچي هغه مخکې خړل دي هغه خړل دي داغه معاملہ الله ته حواله ده او چاچی د دې حکم نه رستو بیا داسې کار وکړو نو هغه دوزخی دی هغه به هلته همیشه وي